د دې آیت نه تر آیت یو سل شپږ او یایم پوری د صورت دوی مهی صدا چې په دې کې صدق الرسول صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي او په دې حصہ کې او تفسیر املاء ما من به الرحمن کی جزا دا سے ذکر کئی من کان عدوا لله فلیمت غیظا سوک چې دشمنی کوي دا الله سره او دا الله دشمن دی نو د غصې نه دی مړ شي الله له غصوب د ضرر نشي ورکولای او دې د پاره د رحم غلافونه جوړ کړیو پاغه کې به محفوظ ساتلو خو عمل په نقولو نو الله رب العالمین وی دې د الله کتاب غرزولو اوسم د مسلمان د الله د کتاب سره دغه معامله ده خپل غلاف ورله جوړ کړي پاغي کیخه سنبال فروس ده خپل خپل نسخې دي بهترینو پانو باندې لیکل شوی ده خو پاغي باندې عمل نشته لکه کتاب راکړي